طبقه دا ماخوذ دی د تطابق نه دا په معنا د تساوی یو شانتیوالی سره راځي په لغت کې مصنف رحمت الله علیه د دې یو معنا را نقل کړي ورنه په غنو معنو سر راځي یو معنی د القوم المتشابهون هغه قوم چې د یو بل سره یو شانتی وي دویمه معنی د الجیل بعد الجیل یو پیړی د بلی نه پس راتلل دارنګ دریمه معنی د المرتبه او سلورمه معنی د الحال دا معنا د قران کریم په دې آیات کې ده لترکبن طبقا عن طبق دیو حالت نه تاسو په بل حالت باندې بدلیږي د تقارب فی الاسناد مطلب دا دی چې د دې یو راوی مشایخ او استادان هغه وی کم چې د دې بل دي استادان د دواړو یو وی یا دا شیوخ د یو بل سره نږدې وي په عمر او په اسناد کې ډیره دغه نی ډیر فرق نی او اصل په علم الطبقات کې د دې په نشأت کې دا د صحیحینو حدیث د چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی خیر امتی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین امت زما دا زما پیړی ده بیا چې کم دی سره نږدې دي بیا چې کم دی پسې دي نو دغه حدیث د علم الطبقات د پاره اصل له من فوائد معرفته د دې د معرفت فائدہ سره چې طبقات دروات الحديث پیجنې وي ومن فوائد معرفته الامن من تداخل المتشابهين في اسم او كنيه ونحو ذلك د دې فواید دا دي چې کم یو شانتې په نوم کې راویان راغلي دي یا په کونیه کې یا د دې په شانتې نور د هغوی په منځ کې تداخل دی نو چې ته دا ګمانونه کې په دوو باندې د یو ګمانونه کې طبقات چې پیژنې نو طالب اندازه لګي چې دا یو د متقدم طبقې دی او بل د متأخر طبقې لانه قد يتفق اسمان في اللفظ کله په تلفظ او نطق کې دوه نمونه متفق وي یو شانتي فيظن ان احدهما هو الاخر نو دا ګمان کې دی چې دا یو بل دی فيتميز ذلك بمعرفه طبقاتهما د دې دواړو تمیز به څنګه کې چې طبقات او پیجنې نو طبقات چې پیجندلې نو په دوو باندې به یو ګمان نه کې دارنګ په یو باندې به با د دوو ګمان نه کې دارنګ د دې د فواید نه دام دي چې په اسانیدو کې کم ارسال تدلیس او انقطاع راځي طالب پته لګي یو اسناد دی یو راوی د متأخر طبقه دی او سمدستی دی روایت د ډیر متقدم طبقه والنه نقل کوي نو طبقات چې پیژنې طالب پته لګي چې دا یو خو د سلورمې طبقې دی او بل د اولې طبقې نو سلورمې طبقې والا د اولې طبقې نه څنګه روایت نقل کوي منځ کې دوه طبق طبقې پریخي دي نو په دې سره په اسانیدو کې چې کوم ارسال تدلیس او انقطاع راځي هغه پیجندې شي دارنګ مهملین او مبهمین چې کوم په اسانیدو متونو کې راځي هغه پیجندې شي یو مهمل په اسناد کې راغلی نو تاله په پته لګي چې د فلانی تی روایت کړه نو د مهمل او مبهم نه مراد دا دی ځکه د دې دواړو طبقه یو بل سره نږدې ده د یو بل نه روایت نقل کوي دارنګ الکشف عن حقیقه الوضاعين وتزييف مدعي السماع د دروغجنو چې کم د ځان روایت جوړي دا غي حقیقت په دې سره سرګندېږي رستو متأخر طبقه وال راشي او دعوه کوي چې ما د صحابین حدیث اوریدلې نو دا هغه د روح په سرګندېږي او کم چې د سماع دعوه کوي نو دا هغه کوټه او کره په پیژندې شي دا رنګ د دې په فوایدو کې دی الوقوف على حقیقت المراد من العنعنه چې په اسانیدو کې کم عن عن راغلی نو د دې حقیقت تعالی معلومیږي چې یو راوی وي عن فلان نو دا عن د په تدلیس باندې حمل له انقطاع د پکې کنه د دې دواړو طبقه نږدې د یو بل نه سما ثابت دا اوریدلی شوی نو دا ډېر اهم علم دی په انواع د علوم الحديث کې د طبقاتو پیجندل وی قد يكون الراويان من طبقه باعتبار ومن طبقتين باعتبار آخر دو راویان کله د یوې طبقې نه په یو اعتبار سره او کله د دوو طبقو نه په بل اعتبار سره رستو به ذکر کو چې د اهل علم مناهج په تقسیم د طبقاتو کې مختلف دي په مختلف اعتباراتو سره د طبقات ذکر کوي نو یو را دو راویان کله په یو طبقه کې ذکر کی بعض اهل الطبقات چې کم په طبقاتو باندې تصانیف شوي او بعضی په دوو طبقو کې ذکر کی په بل اعتبار سره مثال دی ورکی لکه انس ابن مالک وشبهه من اساغر الصحابه رضی الله عنهم انس رضی الله عنه شو یاد د پشان نور واړه صحابه کرام بالجنه چې کوم دي دا د هغه سره په دې اعتبار یو دي چې صحابه کرام دي خو بعض اهل علم دا غي ځان له طبقه ذکر کوي او درست صحابه کرام ځان له کرستو به ذکر کو ابن سعد رحمت الله علیه په طبقات کې د صحابه کرامو پنځه طبقات ذکر کړي مخکې مونږ ویلی مو اول هغه چې اسلام یې اول راوړی بیا چې کوم بدر لا نو د بدر په غزا کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګري شوی دي بعضې د احد نه رستو د فتح مکې نه مخکې اسلام راوړی یو طبقه د صحابه کرامو یې اخیرنۍ پنځمه دا ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو دی لا ماشومان او نوجوانانو وعلى هذا فالصحابه كلهم طبقه واحده بنا بر دي چې ټول صحابه کرام یو طبقه ده د نبی صلی الله علیه وسلم پر رؤیت باندې مشرف شوی دي نو صغار کبار او اوسات ټول پکې یو دي وباعتبار السوابق الى الدخول في الاسلام او په دې اعتبار سره چې واخلي چې کوم اولنې اسلام راوړې سابقین اولین دي یکون الصحابه بضع عشرة طبقه كما تقدم في نوع معرفه الصحابه نو بیا صحابه کرام صد پاسه لس طبقات دي لکه په معرفت الصحابه کې مخکې ذکر شول چې په کوم سن کې پیدا شوی دی په کوم سن کې وفات شوی دی او د دې راوی نه چا روایت کړي د د چا نه روایت کوي نو دا چې پیژنې نو علم الطبقات په مقصد او فائدہ به پويږي او کله دې علم درلني اسی به کتاب اړه راړي او راوی په کې مونږ نه شي اشهر المصنفات فيه په دې باب او نوع کې مشهور مصنفات د اهل علم مناهج په تقسیم د طبقاتو کې مختلف دي متعدد مناهج دي او مختلف اعتبارات دي د دې وجنه د دې اهل علم په منځ کې تفاوت راغلی دی پس شي کې په عدد طبقات الروات کې چې دراویانو د طبقات عدد څومره دی د دغه اعتبارات متنوعه او د مناهج متعدده د وجنه په هر طبقه کې عدد دراویانو څومره دی په دې کې تفاوت او اختلاف دی د طبقاتو په عدد کې تفاوت دی او د هر طبقې لاندې چې دراویانو کم عدد دی پاغې کې اختلاف دی دارنګ په دې کې اختلاف دی چې د هر طبقې فتره زمنیه څومره ده څومره زمانه یو طبقه حسابيږي بعض لس کال یو طبقه په خپل کتابونو کې ذکر کړي بعض شل کال لکه ابن سعد رحمت الله علیه هر شل کال یو طبقه شماري دارنګي تحدید د طبقاتو د بعض راویانو مثال په تور باندې مکحول شامی د ابن سعد رحمت الله علیه په نیز باندې په الطبقات الكبرى کې دا په درې مطبقه کې ده او د خلیفہ ابن خیاط رحمت الله علیه کتاب د په الطبقات کې نوې په دویمه طبقه کې ذکر کړي او امام زهبي رحمت الله علیه په تذکرۃ الحفاظ کې په سلورمه طبقه کې ذکر کړي او ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې دی په پنځمه طبقه کې ذکر کړي د تقریب التهذیب منهج او داغه طریقې کار تفصیل مخکې ذکر شوی نو څوک چې استفاده د کتابونو د طبقاتو نه کوي نو د اول نه باغی مناهج د دې اهل علم پیجنې د دې کتاب مقدمه بګوري که مقدمه ني نو اهل علم په دې مناهج باندې مستقل کتابونه لیکلي نو یو طالب العلم چې الطبقات الكبرى د ابن سعد رحمت الله علیه مطالعه کوي نو اول به د منهج پیجنې چې د صحابه کرام پنځو طبقو له تقسیمي او کله کله یو راوی یو صحابي ډېر کرته ذکر کی ځکه دی په بعضې بلدانو او امصارو باندې طبقات تقسیموي نو یو راوي د صحابه په طبقه کې شمارلې بیا ذکر کړي چې مصر لکم صحابه کرام د نشوي نو پاغي کې شمارلې نو دوا درې ځای کله یو راوي په مختلفو اعتباراتو باندې ذکر کړي دغه اعتبارات د اهل علم سدي تقریبا اهل علمو استقرا کړي نو درې اعتبارات ذکر کړي دي یو التقارب فی السن والاسناد بعض مصنفین او اهل علم دی لکتلی چې نزدېکتی په اسناد او په عمر کې لکه مخکې په تاریخ کې ذکر شول چې قوم تقاربوا فی السن والاسناد نو په دې اعتبار باندې طبقات ذکر کړي په دې ترتیب باندې ابن سعد رحمت الله علیه په الطبقات الكبرى کې تقارب فی السن والاسناد لکتلی خو د صحابه او د طبقې نه علاوه د صحابه وزان له پنځه طبقات ذکر کړي دا غي نه رستو چې بیا د تابعین او تبع تابعین او تر خپل زمانه پورې کم روات الحدیث ذکر کوي اهل علم ذکر کوي نو پاغي کې بیا په دې اعتبار سره تقارب فی السن والاسناد سره طبقات ذکر کړي دارنګ خلیفہ ابن خیات رحمت الله علیه هغه هم تقارب فی السن والاسناد لکتلی په خپل الطبقات کې خود صحابه او د طبقې نه لاندې دا تقسیم شروع کړي دارنګ امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب الطبقات کې د تابعین په طبقه کې دغه تقسیم کړي چې تقارب فی السن والاسناد لکتلی امام زهبي په سیر اعلام النبلاء کې په دې ترتیب باندې طبقات ذکر کړي هره فتره زمنیه د یوې طبقې او ورپسې چې کومه طبقه ده نو د شل کالو نه راوالی تر دیر شو کالو پورې د اهل علم ذکر کوي ابن سعد رحمت الله علیه شل کالو له طبقه وي نو په دې کې چې کوم اهل علم مفات شوي دي په تابعینو کې غ ذکر کوي بیا ورپسې تر آخر پورې او دویم اعتبار دا ذکر کوي چې تقارب صرف په اسناد کې وي عمر له اعتبار نشته خو صرف د دی یو راوی او د بل راوی مشایخ یو دي د یو استادانو نه نقل کوي نو په دې اعتبار سره بعضی تقسیم کړي امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب الطبقات کې د صحابه او تقسیم چې کوي نو په دې ترتیب سره کوي چې اسناد دا غي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو دی نو په دې ذکر کوي دا رنګ خلیفۃ ابن خیاط رحمت الله علیه په الطبقات کې چې د صحابه او طبقه ذکر کوي هغه د اعتبار لکتلی دي دا رنګ تاریخ واسط د امام بحشل رحمت الله علیه کتاب دی ډیر اهم کتاب دی په دې طبقات کې نو هغه په دې ترتیب سره اهل علم ذکر کړی دي او د ابن حبان رحمت الله علیه مشهور کتاب د الثقات او دویم کتاب د مشاهیر علماء الامصار او د امام حاکم کتاب د تاریخ و نیسابور چې دا کتاب مفقود دی خو اهل علم ته حوالی ورکي او د ابو الشیخ الاصبهانی رحمه الله کتاب د طبقات المحدثین باصبهان او د امام زهبی کتاب مخکې مصنف ذکر کو تذکرۃ الحفاظ او د ابن حجر رحمت الله علیه کتاب تقریب التهذیب خو صرف طبقه د صحابه کرامو کې د څه شی ذکر کوي تقارب فی الاسناد باندې د طبقاتو تقسیم کړی دی نو په دې اعتبار سره چې تقسیم د طبقاتو یې کړی نو د هرې طبقې په منځ کې فتره زمنیه چې دا بیا وګده ده پوره یوې پیړۍ لبیا طبقه وایي دریم نمبر په دې اعتبار سره اهل علم تقسیم کوي چې یو خاص زمانه محدد کی چې دی له بزه طبقه وامه امام زهبي رحمت الله علیه په تاریخ الاسلام کې په دې ترتیب باندې چې فتره زمنیه محدده طبقه ګرځولې ده نو مترجمین ذکر کوي او یا طبقات په تاریخ الاسلام کې ذکر کړي هر لس قال دغه په نسبانه طبقه ده بیا ذکر کی چې په دې لس کال کې کم کم علما وفات شوي دي بیا ورپسې لس کال ذکر کی او امام زهبي رحمت الله علیه وی په دې تاریخ الاسلام کې استفاده کړي د امام بخاری رحمت الله علیه د صنیعنا کم چې په التاریخ الاوسط کې هغه کړي هغه هر لس کال چې دي ذکر کړي دي نو داسې وایي من مات من کذا الی کذا څوک چې د دې یو لسمه هجری نه راواخلي تر شلمې هجري پورې وفات شوی نو روات ذکر کی بیا د شلمې نراواله تر درشتمې پورې چې کم راویان دی غ ذکر کی نو امام زهبي رحمت الله علیه د امام بخاری د تاریخ اوسط د غسنی عراغست ده او د خپل کړه په تاریخ الاسلام کې نو هر لس کال یو طبقه ذکر کوي او یا طبقات ذکر کړي دي نو په دې ترتیب سره د انواع د علوم الحديث نه چې د هغې تعلق د رواتو د معرفت سره دی هغه دی معرفة الموالي من الروات والعلماء په روات الحديث او اهل علمو کې موالي پیژندل تعریف المولا او په اصطلاح د اهل علم کې مولا چاله وی هو الشخص المحالف او المعتق او الذي اسلم على يد غيره هغه شخص لوی چې د سر حلف کړه شوی رستو به ذکر راشي مولا الحلف کې یا آزاد شوی غلام لوی یو مالک خپل غلام آزاد کړي یا هغه کس لوي چې هغه د چا په لاس باندې اسلام راوړي نو مولا دلم وي چې د یو مسلمان په لاس باندې یو غیر مسلم اسلام قبول کو نو دا کم نو مسلم چې دی د لم مولا وي انواع الموالی د موالی او انواع او اقسام درې انواع مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي یو د مولا الحلف چې دی له ولاء الحلف وی ولاء الحلف دا دی چې یو قبيله چې کمزوري وي ضعیفه یو قوي او مضبوطي قبيله سره ځان پیوس کی او دا غي سره دا عقد او دا قسم کی چې مونږ د تاسو نه یو تاسو زمونږ نه یی نو دا کمزوري قبيله دا قوي قبيله سره مرګري شي دا دواړه یو قبيله حسابيږي نو دی له ولاء الحلف وی او وذلک لان قومه اصبح موالي لتيم قريش بالحلف وای د دې وجنه چې د قوم دا موالی ګرځیدلی او د تیم قریش د پاره په حلف باندې کمزوري قبیله و نراغل د قریش چې کم تیم قبیله دا داغي سره دی ولا الحلف کو دا قسم او خړو چې پتا سو سخت راضی نو موږ به در سره مرګري یو په موږ چې سخت راځي تاسو به مو مرګرتیا کوئ نو دا د هغې غونتي یو قبیله وګرځېده نو امام مالک رحمت الله علیه د اصل په اعتبار سره اصبحي دی د ولا په اعتبار سره تیمی دی نو دا ډومبنۍ نوعه شوه دویمه نوعه د مولا العتاقه مثل ابي البختري الطائي التابعي دارنګ عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج الهاشمی چې دا مولا او د بنو هاشم قبیله مولا الاسلام دویم موالات د اسلام دی لکه مخکې ذکر شول چې اسلم علی ید غیره مثل محمد ابن اسماعیل البخاری الجعفی لأن جده المغیره کان مجوسیا امام بخاری رحمت الله علیه نیکه چې دا غنوم مغیره د مجوسی او ابتدا کې فاسلم علی ید الیمان ابن اخنس الجعفی نو د یمان ابن اخنس الجعفی په لاس باندې اسلام راوړ او داغه په سبب اسلام قبول کړو فنسب الیه نو نسبت چاله کیږي یمان الجعفی لکیږي نو د امام بخاری په نسب کې ذکر کړي محمد ابن اسماعیل الجعفی ورنه د اصل په اعتبار سره د بخارا د نسبت یې غیله کیږي بخاری مصنف رحمت الله علیه دا درې قسمونه ذکر کړل یو سلورم قسم هم اهل علم د ولا ذکر کوي چې اغیله ولا الملازمه وایي مخکې مثال ذکر هم شو لکه مقسم مولا د ابن عباس رضی الله عنهما چې د اصل کې د مولا نه و خو دی له ولاء الملازمه وای دا غ شاګردي لازم رانیولې و دا غ نه جدا کېدونه نو ذکر کیږي مقسم مولا ابن عباس من فوائده د موالیو د معرفت فائده څه ده د دې د پیجندو الامن من اللبس چې التباس نه امن راشي التباس او اشتباه بین الروات تر باندې ناراضي دارنګ ومعرفه المنسوب الى القبيله نسبا او ولا انداو پیجندې چې یو قبيله له چا نسبت شوی نو چې دا په اعتبار د نسب سره شوی که په اعتبار د ولا سره شوی دی دا رنګي په دې کې دا تنبیه ده چې حریت دا د روایت د پاره شرط نه دی چې غني د روایت متحمل بخامخه آزاد وسیل وي بلکې کله غلامانم د دې فن تحمل کوي او پاغې کې لوی لوی محدثین ني ومن ثم ليتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عمن يشاركه في اسمه من تلك القبيلة نسبا د دې لپاره چې تمیز او جداواله راشي د هغه دوو راویانو په منځ کې چې د یو یو قبیله له نسبت د نسب د وجې نشوي او د بل ورله د ولا د وجې نشوي دوه نمونه یو شانتی دي او یو شیله نسبت کیږي خو د یو قبیله له نسبت شوی په اعتبار د نسب سره د بل ورله نسبت شوی په اعتبار د ولا سره نو چې دغه التباس او اشتباه نه امن راشي اشهر المصنفات فيه په دې نوع کې مشهور مصنفات وي صنف في ذلك ابو عمر الكندي بالنسبه الى المصريين فقط ابو عمر ابو عمر الكندي چې د نوم محمد ابن یوسف الکندی 350 کې وفات ته د کتاب لیکل په دې نوع کې خو هغه صرف د اغه راویانو متعلق دی چې کم په مصر کې په مصر کې اوسېدل یا د اصل مصر و او دا کتاب فی عداد المفقود دی اهل علم په صرف حواله ورکي د کتاب نوم دی الموالی دارنګ د محمد ابن عبد الرحمن السخاوي 902 کې د وفات ته د په دې کې کتاب د الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي خدا صرف خاص ته پس کې د نبی صلی الله علیه وسلم په خادمانو غلامانو کې دا په یو جلد کې مطبوع د په تحقیق د مشهور حسن سلمان سره د امام سخاوي دا کتاب د دې فن مزان څه شی د کتب الانساب کم کتابونه چې د نسب سره تعلق ساتي لکه مخکې ذکر شول الانساب د سمعانی دا غي بیا ابن لسیر رحمت الله علیه تلخیص کړي د ابن یسیر د تلخیص بیا امام سیوطی تلخیص کړي